همدا زموږ اورېدونکو عبیدالله احمدالله لیک رالېږلی او پوښتنه یې کړې ده، وایي که د یوه سړي څخه د سهار، د ماپښین او د مازدیګر لمونځونه قضا شي، په دغه ورځ به یې دی څه وخت قضا روي او که یوه ورځ یا دوې ورځې پرې ووځي، بیا به یې څه وخت قضا راګرځوي؟ حضراتو! د قضایي لمونځونه په وخت کې د لمر ختو نشي کولی نه دې روا که مو وکړه هم نه دي او هغه وخت کې چې دولس بجې سي د لمر ورسرته راشي مثلا بیا په دا وخت کې دا شته چې قضایي لمونځونه نه دي روا او مازیګر که مو د لمونځ کوه چې هلته غروب د شمس د لمر وغر سره ورله په دغه وخت کې قضایي لمونځونه دا نشي کولی نور نو ګرد اوقات تاسو ته خلاص حتی د ماجګر فرض مو وکړه نفلي لمونځونه بند حتی هغه دوه رکعته واجب د هغه طواف هغه هم دلته نشته قضا لمونځ کولی شي د ماسونو د سهار دا چې د اوس په یا د مازدیګر فرض دې وکړه بیا هغه قضا لمونځ د ماپښین یا د مازدیګر دواړه در په یاستو اوله به د سهار لمونځ کوئ بیا د ماپښین پر هغه ترتیب چې قضا سوي دي پر هغه ترتیب یې راوګرځوئ د سهار فرض مو وکړ لمر لا نه دی راختل یا شپېدې چاودلې دي د سهار فرض دې نه دي کړي تنها دوه رکاته سنت کولی شي هغه د سهار سنت نور هغه تهجد و نفل لمونځونه دا د مابین ولاړه هغه نه شي کولی اما قضایي لمونځ که د سړي د ماخوسته لمونځ نه وکړي وتر یې نه وکړي دلته سهار اذان وشو شپېدې شوې بیا دې اودس تازه کړي او د ماخستن فرض دې وکړي بیا دې وتر پسې وکړي پس تر هغه دې خپل سنت د سهار بیا دې فرض دا غرنګه د سهار تر فرض وروسته چې لمر نه دی راختلی دا قضایي لمونځ کولی او سجدې تلاوت کولی او پاته نوافل هغه باندې هغه دوه رکعاته واجب له طواف که د طواف کړی و هغه هم په دا وخت کې نشي کولی حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه بیت الله الحرام شریف ته تللی و او حج یې وکړي بیا یې دغه لمونځ د سهار په غلس کې وکړي یعنې په تاریکي کې وختي بیا یې هغه اوس ورته طواف الوداع چې هغه واجب دی زنان یې په عذر پرېښوولی شي که بې عذره چا پرېښو پاته سو بیا صفر واجب دی چې علالي دی دغه طواف الوداع یې وکړي هغه دوه رکاته واجب یې پرېښو رخصت یې واخیستې د بیت الله الحرام شریف په روان شو د مکې معظمې څخه ووتې په دښتو بیابان کې هغه دوه رکعته واجب وکړې نو که چیرې هلته روا وای نو د مبارک به د حرم محترمه د مسجد شریف په سا د باندې دا دوه رکعته نه وای ایستلې نو خلاصه به راووته چې قضایي لمانځنه کولی شي په هغه وخت کې چې نوافل لا هم بند دي اما دا درې اوقات چې لمر راخېږي یا دولس بجې شي یا هلته لمر شوی کېږي قضایي لمونځونه په دې وخت کې بند دي رسول خدا علیه السلام منع کړې ده د مطلق الا عشر یومین که داسې و چې د مازګر لمونځ درڅه تاخیر شو نو وزن ډېر دی نو دا بعضې کسان خو یا د منافق په وخت کې لمونځ کوي چې لمر وغر سره ورسېږي د مازدیګر خپل مازه درېږي په دغه وخت کې د هغه د مازدیګر لمونځ شي کېږي اما د بلې ورځې دا بیا نو نه شي کېږي دلته ادا کما وجبه وجب یې هم ناقص بولي کتاب ادا یې هم ناقصه وکړه هغه تر دغه چې ورتېر شي نو ګرد شپه وختي مازدیګر وختي ماپښین وختي سهار تر یولس بجو یولس نیم بجو دا د قضایي لمنځو وخت دی خو مطلب تر مرګ د مخه راوګرځوي فرېږدي استعما والسلام